ته په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا د الله سبحانه و تعالی دا په جنګری چې دا دا د هر مهم نه زیاته مهمه ده د خپل رب په جنګری د هر ضروری شي نه زیاته ضروری ده منګ او تاسو چې کوم علمونه کې لګي نو دا ضروری دی لیکن دا غینه مخ کې د الله په جانګری ضروری ده د رب العالمین د خپل مولا او د مالک او چې ډیر علمونه سره وکی لیکن د خپل مولا معرفت نه هغه نه پیژندل دا علمونه ضایع دي برباد دي پیدا پکې نشتا لکه دای مثال دی اگر کدا پورا مثال نه دی یو سړی مون نه کوي او او د سن هم د څه کوي او دس کوي او دس کوي او دس او مون په نه کوي نو دا او دس بدله پورا پیدا ور نه کوي تر سوچ مون زی په نه کړه نو زمون او تاسو د علمونو او د فنونو د زده کولو غرض غایا هغه دا ده چې خپل الله او پیژنو د دې د وجه نه دا مقصد دې زمونږه مقصد یو سړی خپل مقصد شاته کی او وسیله کې لګي کوشش کوي دا کما کم توب ده لکه موږ باندې شیطان دی باب کې دو تسلط لري یو دا چې قران او حدیث مقصود دی نحو صرف منطق نور علوم آلات وسائل دي داګه د پاره من قران حدیث کې کوشش کم دی او په نورو کې ډیر دی دیمه قران او حدیث چې دا به وسیله ده او ذریعہ ده د الله د پیژانګرۍ داغه د محبت داغه د تعلق نو هغه مقصود منګه کې ډېر کم خلک دي چې د دې طلبګار دي ډېر لږ کسان دي چې دغه مقصود هغه مقصد غني او د دې لپاره فکر کوي یا د دې لپاره سوچ کوي یا کینی یا خبره او ریای بیانوي دا کم خلک دي په منګه تاسو زما په دې دوه خبرو پوه شوې دا نور علوم اسباب دي ذرائع دي د کتاب سنت هغه مقصود دي او قران او حديث مقصود سره سره به دا ذریعہ وسیله ده د الله د پیژنګرای نو موږ طالبانو خلکو ته شیطان د الله د معرفت خبره بالکل شاته کی به دوی نه بعد قران او حدیث علمونه را باندې شاته کی او نور شي نه را باندې را مخه ته کې ټوله ژوندۍ ست پاغي کې سر کړی شي نو دا زمنګ نه پیدا د دې د وجنه د الله سبحانه و تعالی محبت ته ځان رسول ضروری دی یو عالم دا سی ویلی دی و اذا انت لم تعشق ولم تدر مل هوا فانت وعير بالفلات سواء اذا انت لم تعشق کله چې د الله سره ستامینه پیدا نشي ولم تدر مل هوا او په عشق باندې نه پويږي چې د الله محبت څنګه شي وي د الله محبت چې د کرانه وی کنه نو خر او ته یو شی اوخ او ته یو شی غویا او ته انسان یو شی بلکې هغه ته نه غوري هغه سه حساب نشته تاسو را حساب ده هغه باندې عذاب نشته تاسو پر عذاب د دې د وجنه د الله سبحانه و تعالی د معرفت او د پیژنګری د پاره منګه دلایل بیانولا هغه د څه دلایل چې الله چې زموږ رب دې هغه موږ ته دعوت را کړی دی چې خلکو تاسو به فکر وکړئ فلم ينظروا ولي داخلك نګوري الى السماء فوقهم اسمان ته دی وګوري کیف بنیناها چې ما څنګه جوړ کړه په دې باندې بدی ته زما عظمت معلوم شي حکمت به معلوم شي علم به معلوم شي طاقت به معلوم شي کمالات به معلوم شي او الله کمالات چې سره معلوم کی به بندگی کوي به به تعجزي کوي به به داغه حاکمیت مني قانون به داغه به مني د بل چا قانون به ته د ډیران پاڼه کار کوي چې دا ډیرانی پاڼه ده پای کې چا چې شي لیکلي او چې الله دې په جان د به بندگی خوان درکې ده لکه د دې خبرې څنګه سو زاهد مخکې مونږ ویلو د دې د وجنا د الله سبحانه و تعالی دعوت قبل اول پکار دی منګلا چې هغه موږ ته دعوت راکړي چې بندگان وګورئ نو قتل پکار دی نو موږ بعضی اطلافو کې خبرې وکړلې د بعضی فلکیاتو تذکرې مخکې وشولې او بیا راشه لاندې زمکه ته چې دا د کتاب دیمه پاڼه ده یو پاڼه بره دی پاڼه لاندې ده کتاب مفتوح دو پاڼه وي ناغي کې وګوره په دې لاندې کتاب کې د لاندې پاڼه کې ډیر څه الله لیکلي دي په دې کې ډېر عالمونه دي لکه عالم النبات عالم الحيوان او عالم المائعات عالم الجمادات عالم الانسان عالم الجن او دارنګ عالم المعادن ډیر شي عالمونه الله سبحانه و تعالی په دې زمکه کې لاندې پیدا کړی دي او پاغي کې د الله حکمتونه قدرتونه کمالات ته وګوره چې بعضي ته اشاره فقط کیږي لکه عالم النبات ته وګوره هغه عالم یعنی چې پای کې غیاګانې او د بوټو مسلې او د ونو دنیا کې چې دا څه بوټي چې ولاړ لې کغټي ونی دي کواړې دي او کا هر قسم بوټي دي نو دا الله سبحانه و تعالی باندې په دوه طریقو دلیل له دوه طریقو سره یو دا دی چې دا ټول بوټي د دې جبشته دی او الله یادې ذکر کوي الله پیژنې هم او داغه ذکر کوي لګي دا قران کې راغلي دی څوک چې دا معنا کوي چې دا ذکر نه کوي دی خو جبه نشته او د دې معنا بل ده لکه رښتیا زویم دا غلط وایي بلکې دا ټول بوټي چې دي دا ټول ونی چې موږ تاسو ته ښکاری په دنیا کې دا الله پیژني دا الله ذکر کوي الله ته سجدي لګي او دا عبادت کوي کوم شی چې الله تعالی سپاره دی دی خو ګوره صاحبہ دی خو ګوره شاته ما ګوره الله قران کریم کې فرمایلی دی الله هغه ذات دی تسبح له السماوات السبع پاکی وای د الله د پاره واسمانونه والارض او زمک ومن فيهن پدې کې چې سم مخلوقات دي وان من شيء الا يسبح بحمده او نشته د یو شی په دې عالم کې مگر ټول د الله یادونه کوي دا غ تسبیحات وای و ان من شی کې ډیر استغراق دی ډیر عموم دی پکې یو شی دا نشته مگر ټول الله یادوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم تاسو دا غي په تسبيحات نه پويږئ انه كان حليما غفورا یقینا الله صبرناک بكون کې ده اشاره د دې ته چې الله دون لوی دی چې ټول مخلوقات دغه پاکي وایي او انسانانو سره برخداران جوړي په کار دا چې دی الله سزا ورکړي وي لیکن الله حلیم دی او غفور دی بخنه والا دی صبر وتکی چې دا مشرک کې دې چې توبه وباسي دا دې سیاق ته ګوره انه کان حلیما غفورا صبرناک ذات نه دا بوټي او دا ټول مخلوقات چې دی الله یادوي دا رنګ الله فرمای الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض تنه ګوره مخاطبه د شای سوچ وکړه الله ته د اسمانونو زمکه ولا ټول سجدي کوي او دا دغه معجزه وا دی غرون الله شعور ورکړ دی ټول جماعات ته دی ونه بوټو لګور شعور پکې دی دا د یو صرف جماعت مګنه چې دا په اسم نه پوي د دې وجنه حدیث ډیرو کې راغلي دی قران کې مشته یا جبال او بی معه یا غرون تاسو تسبیحات په وې د داوود علیه السلام سره یو روایت کې راغلي دي چې یو غر د بل غر نه وي د ورځې تفوس کوي دا علوم دي چې په دې باندې د عام خلکو عقل کار نه کوي چې هل مر بک آیا تا باندې تیر شوی دی داسې انسان چې الله یاد کړی دی که چرته په دې غر باندې داسې څوک تیر شوی چې د الله ذاکری نو دا غر په دې بل باندې فخر کوي چې نن ما کې هغه کسان تیر شيو چې الله یاداو او کم غره باندې څوک نیور تیر شوی نو بس هغه لاندې درجه یو دا اوچه درجه واره غرونه د بل څه خبرې کوي شعور په الله چوله او دې باره کې آیات او حدیث سره اوس پړم ان شاء الله تعالی ډیر عجایبات به تاسو وګورئ د غرونو خبر یو د جمادات خبر یو د کانو خبر یو د بوټو خبرې او پاره کې شعور الله سبحانه وتعالى ډیر عجیب انداز کې چولای دی نبی صلی الله علیه وسلم یو پیروي په یو لار باندې روانو مدینه منوره کې یو باغ و په باغ کې یو اوخو ناغلی ونه شوی وو نو څوک به چې باغ ته ورننه واته بس بس رامنډه وکړه د اسمري په شان ته وبینه او انسان به واجه ځکه وخت څو چرته ټینګې دي شي انساني مقابله نشي کولای نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر شو هغه ور کولاو کې صدن نه ورایا صحابه ته یا رسول الله خوب دی کې مکه ودا سم تکلیف در درنه کی هغه و خراغه په کلا ار باندې راغه او دا خپل شونډه په دې سمکه باندې کې خدای نبی صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه د حیواناتو لپاره دا جایز ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړي ډیرو حیوانات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده کړي انسان لپاره دا جایز نه ده ځکه موږ مکلف یا غیر مکلف موږ به مخلوق ته سجده نه کوو سوا د الله د ذات نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د مهار نه ونیو لا د سر نه راونیو او پړ راوړې پړ راوړې په دې پوزه کې وتاوچو او مهار هغه مالک لور کې جزا دا اوس وتاړه پیغام نه چې وتاړه بس ودی نو او به فرمایلا چې ما من شیئن بین السماء والارض دا یو شی نشته چې د اسمان او د زمکه په مابین کې دی الا يعلم اني رسول الله هر شی پویږي چې محمد رسول الله د الله رسول دی الا عاصي الجن والانس مگر نا پرمان پیران او نا پرمان انسانان معنی پیژني پیران چې کوم دي کافر او په انسانانو چې کافر دي هغه معنی پیژني نور عام مخلوق محمد رسول الله پیژنده چې دا د الله حق رسول دی ولی ته به امر وکړه چې راکوزه شه راوړه میوه میوه به راکوزه کړله یو عربي راغی وای زه به څنګه وپېژنم چې صد الله رسول وای که زه دې مخامخ کجوري ته امر وکم او دا غونچک را کوز شي دلته راشي او گواہی ورکي نو ته به ومه وای بالکل منم نبی رسول الله غونچک ته आवाज وکړه کجوري اغونچه کې سره کولاوش او کتره کوش لاندې او بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هغه عربي سم د ایمان راوړ به ته خوشو واپس راځي ته لاړه دې ته معجزات وایي چې عام خلک عقل دې ته نور رسیږي دا څنګه کېدی شي د دې نه کې نښانی دې زمانہ کې شته ده الغرض دا کائنات چې دي دا بوټي او دا ونی او دا شیان د الله سبحانه وتعالى په ذات باندې یو د دې جهت نه دلیل دی چې دا ټول د الله ذکر کوي خپل الله پیژني دا غ عظمت پیژني یو بوټي یو حیوان نشته چې الله سره شریک جوړي د چې په دې بوټي کې نشته چې الله سره شریک جوړ کی په حیواناتو کې دا نشته خر غویا سپیټ ټو یو شی چې دا شریک الله سره جوړي ټول الله پیژني په خلاف د انسانانو چې دوی الله غاټ عقلونه ورکړي دوی د الله سره شریکان جوړي دا بدبختی ده دا د خپل عقل نه کار نه خستلې الله د مخلوق چرته نه پیدا کړي چې هغه دې د الله په جنگ دن کې نه وي او د الله نه دی باغی او بغاوت ولا دی وي او د الله مخلوق دی اسمان دی زمکه دی غر دی ونه دی بوټي دی وي او الله دې نه یادې دا ټول مخلوقات د الله ذکر والا دي هر شی الله یادې باغی مخلوق د الله نه نشتا سوا د انسانانو پیرانو نه چې دی کې بغاوت شتا زکه جهنم دی له پیدا کړی دی ورته بمدازي ونی بوټي بو تنز اسمانو غرونه بو تنز انسان بو داخلي او پیره بول نو یو جهت د الله د پیژنګرو دا د خدای باندې عام خلک نه پويږي دا چې قران او حديث لولي نو سناسه ذهن به دي جوړيږي د نمبر دا بوټي او دا شیان شری په الله سبحانه و تعالی د دې جهت نه دلیل لري چې په دې کې الله ډېر ناشناواله پیدا کړی دی ناشنا انداز کې پیدا کړی دی چې دا یو ذات پیدا کړی دی دا د سي ترتیبي چول ور کړی دی چې هغه ډېر حکیم دی او پوهه ذات د حکمت نه بغیر نه کیږي د علم نه په د طاقت نه بغیر نه کیږي خپل نه دی شوی دا یو حکیم او علیم ذات دا کار کړی دا استدلال شری ترازی څنګه دا بوټي چې الله پیدا کړی دی په دې کې الله د بندگانو لپاره یو ډېری فائدې مقرر کړې دي یو غذای مقرر کړې غذا خوراک د دې لپاره ده یو فواکه میوجات مقرر کړې دي میوې دغه خوري چې دغه د وجه د دې بدن ته پیدا رسی یو الله سبحانه وتعالى په دې کې زینت او ډول پیدا کړل چې په علاقه کې ونی بوټي نه او ډېر سپیرا او بل ښکارږي ټول خو چمندونو ته زی او غرونو ته ځل کې چې سیل سپال حالت لاړ شي بل په دیونه کې الله سبحانه وتعالى شفا چولې ده دوه طریقو سره یو دار چې ونی په علاقه کې ډیر وي نه تل مرزونه کم وي الله د دې سره مرزونه لري کوي د دې ونه د شنکو د وجنه هواګانو کې هوا صفا کیږي هوا مزیدار کیږي چې بوټي علاقه کې نه تل مرز ډیری لکه دا دی علم نباتات ولاو ته دا معلومه ده چې ونی په یو علاقه کې کمی دي سروه شجریه کمی یلته امراض ډیریږي ځکه هغه کوشش دا کوي چې مختلف ونی نه لګي نه په دې ونه کې الله دا شفا مچولې ده چې دا سړی کله وخوري بعضي بوټي هغه سړی استعمال کی نو دا غي د وجه الله سبحانه وتعالى د مرزونه خکې بیمارې نه خکې او دا غي استعمالول پکار دي لکه دې خبره ته کزما زین چرته الله بو تاسو تاسو ته مچ ناشنا حکمت دی دی یعنی علمی مسله دینی مسله چې د دوی استعمالول پکار دي کنه دي پکار آیا دوی د توکل خلاف ده کنه ده نه په دې بوټو کې زمونږ یو دا فائدہ هم ده چې دوايانې دې زمونږ د پاره شفا پکې پراته ده غذا پکې پراته ده زینت پکې پروت ده او دارنګه د دې د وجنه هواګانې صفا کیږي او قسمه قسم د حیواناتو د پاره پیدا پیدا ده پکې الله فرمایي زجر انسان تور کړی دی قتل د انسان ما اکبر دا انسان د الله هلاک د څومره غټ کافر دی الله د عامت لک انسان په باره کې وای دا څومره لوی کافر دی من اي شيء خلق د چې نه د الله پیدا کړي من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبر اي انسان ته ما د نطفه نه پیدا کې به بمري قبر ته بزي او به فرمای روستا منځ کې اتونه پرېدا فلينظر الانسان د فلينظر معنی دا ده کچرته دا انسان خپل خلقت ته نه یاد چې زه د نطفه نه پیدا وم او د یو چنجي وم او رحم ته لاړم او داسې شی وم هغه فکر کې ناراضي نو په دې سترګو خو دې وګوري دې ګاګانو ته کنه فر ينظر الانسان الى طعامه دې خپل ډوړې ته خو یو ګره دا خو یې نه کنه دا خو نه غایب نه ده ان سببنا الماء صبا چې زه د برنه څنګه وبراړم باران وبالله وکي ثم شققنا الارض شقا زمکه او تعالی به وچی کني په کار دا و چې دا دانه په خاور کې لاندې وي تاسو خصا کېدل الته الله سبحانه و تعالی حفاظت کوي خصا کوي نه د وبو په وجه باندې وچی هغه لاره فنبتنا فيها حبه زپ دې زمګه کې دانې را پیدا کوم وعنا با انګور وقبا ترکارین ونخلا کجوري وحدائق غلبه او داسې باغونه چې ګڼ ګڼ باغونه الله پیدا کړي وړاندې تک تور ښکار کیږي ډېری ونی ولاړې پلکاو زرها ونی ولاړې وي و ابن او الله پاک عام غاګانې پیدا کی چې حیوانات یې خوري متاع لکم ولانعامکم د دې څخه غاګان تاسو پیدا خلی او د سنه تاسو انعام او چار پیان او چار پې چې وخړل و هم زمونږ پیدا شول کنه چار پیان چې غیا وخړل زما استاد پر پیدا دا نو به پیدا د رج چاته کی انسان ته کی دې په دې ته تاسو متوجي شئ ان شاء الله تعالی ډیر بصیرت رب العالمین بدر کې چې په دې ونه کې من کله فکر وکاو الله مونږ ته بار بار داسې دعوت راکړي چې ما ګور د برنه وبره دې کړی دي او فم بتنا فيها من كل زوج بهيج ز قسمه قسم غاګانې په دې کې پیدا کوم تازه زوج جوړي جوړي غاګانې بهيج تازه خستا جمال والا من كل زوج کریم عزت والا غاګانې الله پیدا کړي تبصرا دا د څه لپاره الله پیدا کړی دي تبصرا چې تاسو عقل مند دي رش و ذکر او یاداش دي کل عبد منیب چا کې جنابتي نو تاسو چې کله صحرا ته وځي او دی غرونه کې مسلې او سفر کوي دا ګاګانې د مخې راځي نو په کار دار کې د سړي لپاره تفسیر وګرځيږي او سوچ پکې وکړي چې د الله زموږ سره طاقت والا دی دا څنګه عجیب عجیب مخلوق پیدا کړی دی اخرج المرعى چراغاګانې پیدا کړې چې پای کې حیوانات انسانان سړي الله بار بار د دې تذکرہ قران کې ډیر آیتونه کې کړی دا چې الله تاسو لګایا غانې بوټي جنات من نخیل و اعناب دل پیدا کړی دی سبحان الذي خلق الازواج كلها هر قسم جوړی تاسو له پیدا کړی په دې سمکه کې رب العالمین نو دې دې سړی له ګوري نو تفسیر بشي داغه د پر عقل مندي و ذکر او یاداش بشي ګنټه ته مګوره لګو خبره کو ان شاء الله دې خبره باندې سوچ کوی لګا چې فائدہ ته ملاوي شي نو دا ونی بوټي چې دی رب العالمین پای کې ډیر زیات پیدا دي بندگان الله چولې دي نو د الله سبحانه و تعالی معرفت او خپل طعام هم ته کولې شی بندا لګو ته وګوره ستا ستا د حیواناتو لپاره الله سبحانه و تعالی څنګه غیاګانې پیدا کړې وس دې رزق تراشه الله موږ سره رزق کې څونه مهرباني کړې ده دې حکمت ته وګورئ الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو الولي الحمید الله رب العالمین هغه ذات دی چې لطیف مهربان دی په خپل بندگان یرزق من یشاء او رزق ورکي چاله چې وغواړي وای بندگان باندې الله پاک چې لطف پر رزق کې کړه دوه طریقې سره کړه دي دې طریقې په دوه تیواره لطف او مهرباني الله په موږ باندې څنګه کړی دا د دې شکر پکار دی یو دا دی چې ان جعل رزقک من الطیبات ورزقکم من الطیبات قران کې دی الله تعالی رزق درکې د پاکو پاکو شانو نه ګوره دا حیوانات چې دي کنه دا په دې زمکو کې ډیر مهنت کوي حال دا چې هغه بوس خوري او موږ او تاسو لا غنم وړه خورو موږ هغه چې د ټانټي خوري او موږ جوار خورو هغه چې هغه پلال ملال خوري او موږ او تاسو شولې او داغینه وریجره وباسو هغه خورو او دا موږ الله طیبات راکړي شات موږ بندگان خورو غوړی او دا کوچ دی او دا پنیر دی او دا زیتون دی او دا انار دی او دا قسمه قسم میوجات دي عام حیوانات دا نه خوري الله رب العالمین دا انسان له پیدا کړی سم یې وساته دا انسان کنه الله په موږ سم پیر کړو په دې خوراکونه باندې سم مزیر الله راکړل لکه دا باز خلک چې کوم دي کنه دا حیوانات سربي د دې د پاره چې اختر کې به لاله او دا غوښه به وخورو الله ډېر بندگان سرب کړ د اور د جهنم د پاره هغه د پاره سربش دا هغه د پاره پیل شي الله موږ له خريز کو نه راکړه سمه مزه را باندې وکړه په دې دنیا کې هر قسم شان دي دا پي دي دا ماست دي دا شرم بي دي دا ترکارې نه دي بلکې دا انسان یو غټ لیو دی عام حیوانات د مات کړل غوا د مات کړل میخه د مات کړل د اوخه د مات کړل د ګډه بازه چرګان دا ټول د ماته غیر مستقیم طریقې سره خلک وایي کنه غیر مستقیم یو خدای چې هم دې به ورو دانګي کنده د لیوانو کار دی او انسانان غیر مستقیم طریقې سره ماتي الله لیک د سې کټای کې واچي داغه طرف یې وخوري نو دا انسانان چې د حیوانات وخت دی وخړل د عام حیواناتو غوښه انسانان خوري لګي دي نو موږ له الله طیبات راکړه دې تم کله پکې فکر پکار دی چې الله موږ څنګه شي نه خوړلې ډیر مزیدار شي نه عجیب عجیب شان الله په موږ باندې وخوړلا او دمو احسان الله پریزه کې تاسو دا کړل چې لم يدفع اليك رزقك دفعه واحده الله رزق دل په یو ځل درکړی نه دی دې خبرې ته وګوره د الله حکمت ولیک الله موږ له چرته رزق په یو ځل لا کړی وي الک افلانی عبد الله عبد الرحمن استا رزق شو اتیا خرواره غنم شو استا دا به ته خپل ژوندۍ کې خوري اصل خرواره غنم یا لستن غنم ستا شو لکه دا به ته خپل ژوندۍ کې خوري او دا دې درکړی نه چرته هم ساتل تاسو دا غنم هم کوم ځای کې ساتل د ساتلو ځای به یو نه وي بل دا چې دا غینه بشر ته تللی نه شولې که چرته تللی خلکو به نه غلا کوله به خو د رزق کمې ده کنه به به کم ځنه خوراک کوله بل دا چې باران به کېدل دا غینه به څنګه بچ کوله سپګي به بګي کېدل دا غینه به څنګه بچ کوله نو دا رزق به الله یو غټ عذاب به زمنګ د پاره که چرته په یو ځل باندې را کړی وي عذاب به کنه به که په یو ځل الله داسې مهربان دی چې هر کال کې نوې نوې رزق پیدا کوي موږ کال کې دا رزق ختم شي نه به الله پیدا کی به ختم شي به پیدا کی به په دې ترتیب باندې سونه دې مهرباني د رب العالمین زموږ سره نو رزق یې موږ له په یو ځل باندې نه دراکړې د دې ونو نه د دې بوټو نه په یو ځل نه راکې بلکې وخت په وخت باندې موږ له پیدا کړي به دې رزقونه ته وګوره چې الله سبحانه وتعالى بندل ورکړي پای کې د الله حکمتونه ته وګوره میوجاتم الله دې بندل ورکړي چې دې بدن کې د انسان چنشته ده مالګه پکې ده چینی پکې ده او قسمه قسم پاسپورونه پکې دي نو دا میوجات هغه پوره کوي لکه دا بادام او تاسو خورو او دا اخروت چې کوم دي چارمغه زغه خورو استعمالوي او قسمه قسم وچ میوي لمدې میوي او غنم او جوار او ربش او دا شي نه خوري څه غذایات دي او څه چې دي زمونږ او تاسو بدن کې د نور طاقتونه ډېرې الله پاک دا موږ پیدا کړی دي دا حکمت دی عجیب رب العالمین زمونږ لپاره په دې کې به الله دا کمال کړی دی کما ونه کما میوه چې غټه میوه ده دا الله پس مکه باندې پیدا کړي او کمی چې وړي وړي میوي دغه پوچته ونه کې پیدا کړي د دې راسته ته وګوره لګا لکه دا اندوانا خټکه خربوزه او د دې په شان د غټه غټه میوه د دې د پر کوټه شان ونه پیدای د چې په دې زمکه باندې پرتې او غاټه دغه پکې شي وي اندواني خربوزي او داشې نه پکې شي وي پکار دا د طبيعت تقاضا دا ده چې دا د غوز په ونه کې وي غوز ونه نه دا غوز ونه ډېره غټه وړي وړي دانه پکې وي پکار دا چې دا په د اندواني خټکی خربوزي دا په کجوره کې کېدله ځکه ونه غټه ده په کار ده چې غټه میوه وګنه د غټو ونه غټه میوه په کار وي او د وړو ونه وړې میوه په کار وي د طبيعت تقاضا دا ده د مزاج تقاضا دا ده لیکن الله دا څه ونه کړو دا حکیم ذات د کار کړی دی وجه دا ده ک اندوانی خټکی خربوزی الله په کجورو کې پیدا کړی وي پوښتنه دوی ته ونه کی نه کې ډیر نقصانات یو نقصان دا او کاغه چرته باد را گذر کړی ولاندې نو ټوټه ټوټه کېدلې به د سړي په پیدا باندې راتللې هندوانه چې د بر سر نه گذر کړي کجوري سر نه څه چل به پیوشي لا ختم شو ضایع شو ګان دیم دا نه کده هندوانه یو ځای لاندې چرته ناس وي سوري ته او دا یو هندوانه د سر را ورزیدل نو بیا بس سر به مله مات کړو د مر خطر وا چې دې شمړي دا انسان به مړ کېدل دا یې دلاس دا پکې بل ضرورو بل دا چې تا ونی تور خطرې نو دا به را شو کول نه شو چې را شو کې په یو لاس باندې نیول نه شو او کدوړ لاس دې ورچول کته به تر غورځیدل په ونه کې ځانم ټینګول پکاري ګان نو کاغه در تبو تر ورځیدل او بیا به دیو دانه سره را شو کول او کته برا کوزیدل او بیا به په ورتل نو دا یو شل دانی یو سل دانی په دې ونه کې وي سل کرز به وی ونه ته خطر نو څومره لوی عذاب زمونږ د پاره الله سبحانه وتعالى خټکی خربوزې ټولې په ځمکه پیدا کړې چې په اسانه سره بس ترک ولا ورکه په کنچي باندې پرې کاوه او دا کیا چا وګاړو کیا چا وا اسانه سره الله سبحانه وتعالى بندل ورکړي د مزاج د طبي تقاضا دا ده چې په غټو ونه کې دي غټي میوي وشي او په وړو ونه کې دي وړي میوي وشي لیکن الله دا هغه عکس کار کړی دی دې خبر تم کله کله فکر پکار دی چې الله زموږ څومره حکیم دی دا موږ ته قران کې الله دعوت را کړی دی ووالذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع والزيتون الله فرمای ما پسونه پیدا کړی دی او کجوري مې له پیدا کړی دی او دا زیتون مې پیدا کړی ور رمان او انار مې پیدا کړی دی باغونه چتون ولا غیر چتون ولا په دې کې لږ فکر وکړئ تاسو دا چا دل دا کار کړی دی سورته انعام کې دوزر د آیت راځي وای دې ته بندگانو تاسو ګورئ نو دا د الله سبحانه و تعالی بل حکمت شي په دې مې وجات کې چې الله په دې ترتیب باندې پیدا کړی دی په دې می وجاته کې الله سبحانه و تعالی د انسان د لپاره د دې یو خبرې لحاظ کړی دی چې پای باندې طبيبان او ډاکټران پويږي دا غي لحاظ به کړی نو دی ونه دی دی می وجاته ته به وګوره چې الله عز وجل بعضی میوي غټ غټ پیدا کړی دی په چته ونه کې هغه کې الله حکمت دی لکه دا دغه ونه به تاسو لیدلی وي د دې کوپرې ونه د کوپرې ونه دونه چته ده د کجوري په مقدار چا لیدلی دا تاسو کې کوپرې ونه لیدلی دا نارین چې وتا وای دا هغه ونه درشن چته د کجوري په مقدار دی او هغه کې دا دانی پیدا کی دونه دونه دانی وی وای د دې کوپرې دا دانه چوي لیکن هغه الله بل ترتیب ورکړی دی یو دار چې کلکه جوړه کړی دا نه راوړي هواګانی نه راګوزاري عام راوړي نه دیم دا چې په فرض کې د شهید لاس نه چرته را پریوزي او یا هوا را گزار کی ناغه ته الله یو درې څلور پوست کې ورغوستي دي یو برل چې غای په تو ورغوستي وي غایم لیدلې دی ګاړو کې پرځای کنه غای ور چولې دا غای ته ولې ورغوستي دا کدا چې تر پریوزي لاندې دي کې وړو کې چې امات نشي تر پریوزي ماتي نه دي ته د پوس پوست کې ور چولې ده او هغه پوسوالی کې کلک پوسټ کېده به چې دا په چاړو چاکو باندې ته وڅ کی نو دنه په دې کې لرګي ولا شعر او جدا سه ونداره بر اوځي لرګي به چا پیری کلک لرګي په دې کې دنه وګوي چې او په طاقت وري دي د سړي د صحت لپاره پیدا مني دي دا کو پرم پیدا منه دا داګه وګم پیدا مني دي اوس که دا لرګي ته چې ماته خو به تاسو ته غورځيږي کنه که لوخي کې ماته لوخي دل ماته او که چرته ام دسه ماته نو بدن ځای کیږي پس مکه دا تجربه به تاسو نه کړی دا ما خپل کړی دا نه په دې کې رب العالمین د دې کړی دی چې دې سټه کې د دې د دې ناریل د دې دانی په دې سټه کې ورکوټه باندې سورې ابن سورې وی بند ناغیق باندې بده چلو کې میخ باور ټک وي یاستنه به کې ورنه باسي اسان په کې ورنه وځي چې ورنه واته وګو به درو باسي په لکه به واچي وګو به په اسانه باندې تر وبس الله سبحانه و تعالی به کې دغه ځای پیدا کړل او دا ولبي ته بن کړل د په اسانه باندې بن کړل دي چې حکمت دا دی چې زمونږ او تاسو ما تاسو ته چې زمونږ د پیړولو لپاره الله دا کار کوي دا دونه کارونه را لکړي ته چې موږ د شنازولي بندگانې د الله چرته خو هغه رحیم دی او مهربان دی چې کار موږ سره کوي نو شکر موږ نه غواړي ځکه بار بار تاکید موږ ته واشي او نه سوال بده بندگی وکي یا خلکو د الله شکر وکي وشکرو لله ان کنتم یاه تعبدون د الله ډوړې غانې خلاص کړلې او داغه می وجات خلاص کړل نو عبادت به مسکوي بندگی به مکوي چې سره د الله خوراکونه کوي او ته سجده نه لګي دا نه شکر بد اخلاق بد عمل بنده ده او په کار دار کې دله سزا ورکړي شي به چې د غاډو کې ته سمات کې هغه سانې سماتي کې چې لرګي باندې وای په چټک دیو استعمال شي هغه غاډو کې دونه پیدا من نه ده لاندې کوپره براوزی دغه کوپره به په چاړه باندې څه وسه وسه کنه دا غینا وړي هم جوړیږي د کوپره وړي شته ده او دا هم د څه وچم خړلې کیږي په دوايانو کې مګه استعماليږي دا غینا تیل موزي د سر د پاره پیدمن تیل هغه هم توزي ډیر عجیبات پکې الله سبحانه و تعالی چولې دي زموږ د پیدې د پاره دا نور می وجات دون ډیر می وجات په دنیا کې الله پیدا کړی چې موږ یې پیژنم نه او دا تجربه ما دا غزنه وکړه چې مکه مکرمه تلل او سبزی منډي تلل شي نو هلته د سیمې وی پرتی وی چې سړی نه پیژني ځکه زمونږ دی علاقو کې مو چرته نه لیدلې ناشنا ناشنا غریب غریب مې ته پوس بګی دا چې شه دا غبه ته نوم واخلې خو ته بیا نه پیژنې ځکه یجبا الیه ثمرات کل شی ده کنه حرم ته د هر ځنه میوه را روانې وي ناشنا غریب غریب میوه په بار ملکونو کې افریقا کې داسې ونی الله پیدا کړی دي ناشنا غرایبات پکې دي چې خلکو د پر غذا هم ده باج داسې ونی دي چې داینه پیرا وزي خلک پکې چین هم کوي داسې شان الله پیدا کړی د الله حکمت ته وګوره به په دې میوجاتو کې الله رنگونه ول ور کړی تک سره مې وای دا مړه که تاسو لیدلې داسې مزیدار الکه دا مالټه ده تک سره ده دا بل میوه ده داسې برګ برګ ده دا زړه ده دا خو باندې ده دا شپتالو دي دا چې دا کینو دي افلان افلان دا کېله ده د شرنګونه ولا کېسته کېسته ورګي دا ولې دا د دې د پاره ليميل الیه تبع الانسان کمه و دنه خوګوي خو ظاهره کې خړه پړوي او ګن بلا په پاسه پرته وي د سړي په دې کرکه کېدل چې دا څه شي دی لاندې به ټیک د خوګوي خو تابه تبه او تنه مایل کېدل دا په ګاړي کې پرته یا په باغ کې یا په کریټ کې پرته سړی او ته شو ګوري اړیو ته وشي پس ورمنډه یو 10 روپۍ شل روپۍ به کې به تیر شي هغه دا سل روپۍ والا خدا کریټ مال راغی ډېر خوږه مزیدار میوه ده چې ستخ کنه کیږي زج بچو له ویسو او خزه له ویسو یې خپل وخورو الله له رنگونه د کم ځای نه ورکړل دي رنگونه ته هم سره دی وګوري دا ول طبيعت ورکړل کمه ماده ول ورکړل یا کم امریکای ول ورکړل یا کم روس ول ورکړل چې خلکو ته هغه خلک خره کی د دوه پیسو خلک نه دي خلکو ته ډیر خره کی لوی الله لوی والا بیان ول پکار دي الله لوی دی هغه کې کمال له هغه کې جمال له او ټول کمالات هغه کې راځي مخلوق کې څه کمال له مخلوق له چې کوم کمال ورکړی شوی دی دا خو الله رب العالمین په خپل علم او قدرت ورکړی دی د انسان څه کمال له چې هغه کې کمال لاشي او دا ټول کمالات د الله لاس کې دي او راګیر دي نو دې می وجهات الله څنګه خسته کې سترمونه ورکړي دي دې تم قتل پکاري دا می وچوي دي ونه په سر کې کیږي اکثر غالبا الله البدا می پیدا کړی وي نو دې طاقت ته ور د زمکه نه رس راکاږي دا ونه راکاږي راکاږي چې بر ازي اوغه میوي لور کوي نو میوه کې دنه خوندم پیدا کی او رنگم پکې پیدا کی او عجب من العجب خبره دا ده چې خوراک یو ده خوراک یو او خوندونه بدل قران فرمایلی دی الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده کنه چې یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقل ان في ذلك لآية لقوم يعقلون الله موږ دې خبر ته متوجه کوي چې خلک وګوري یو د باران وبي هغه نازل شي پس مکه وایي الله سبحانه و تعالی دا نه غاغه راوټو کوي یو بدی او حال دا چې میوجات رنگونم بدل دي او خوندم بدل په کار دا چې یو غذای خوشکله یو غذای خوړل دی بوټو نو چې د ټولو خوان یو شان ته وي لیکن الله ولا دا خوندونه بدل کړ دا طاقت ولا ذات دی یو کمال ولا ذات دی چې هغه دا وکړل په دې ونه کې دا خوندم پیدا ک او دا رنگ منور او دا نور ترتیبات ولا ورکړه الله په دې ترتیبات چې سوچ کې کنه ډیر ناشنا محبت د الله سره پیدا کیږي د الله څومره خسته ذات دی موږ څه سونه احسان دا موږ چې ورکړي دی الله له دا موږ څه کار کړی دی چې هغه موږ څه دونه مهرباني نه کوي نو سره په دې اقرار وکړي چې دا د الله د خپل کمال د وجه نه دا کوي او د رحم د وجه نه کوي په بندگانو رحیم دی مهربان دی نور څه وجه نشته دی په بندگان مهربان دی رحیم دی پریشي دنیا او آخرت خوري خاص کر مؤمنانو لپاره الله قرآن کریم کې یو د شکرت په سورۃ الرحمن کې دا ویلي دي کنه فبأي آلاء ربکما تکذبان د دې په معنا تاسو کړه سوچ کړئ دی چې الله مونږ ته وایي تاسو به کوم نعمت باندې ناشکری کوئ دا یو د شکرت الله ولې راوړی پای کې مختلف حکمتونه دي یو دا غنه دا دی چې بندگانو د دنیا نعمتونه تاسو خورئ او د آخرت نعمتونه الله تاسو له تیار کړی دي الله تعالی جت نشته د ملائکو ته نشته دي تاسو خورای نو د الله شکر وکړئ د دنیا او د آخرت لذتونه تاسو واخستل او بیا د الله شکر نه کوئ سونه احسان یې موږ سره جنت هم الله موږ بندگان له پیدا کړی زمونږ انسانان بندگان به ورزي سوچ مؤمنان هغه به ولورځي ملائکه یو پیروي دی الله دای بندگان له دنیا ورکړل شهوات دی ول ورکړه مزي وکړي مزي موږ له درانه کړل نو د څه وکړ الله پاک چې د آخرت موږ لراکه الته دا شهوتونه خواهشات دا موږ لراکه او دا انسانان ته محرومه کا ځکه دې دنیا واخه سره موږ آخرت راک الله سبحانه و تعالی ته د خپل مهرباني نه دا جواب ورکړ چې لا اجعلو من خلقت بيدي بيدي کمن قلت له كن فكان زه نه ګرځم هغه مخلوق چې ما په خپل لاس جوړ کړی دی انسان ما په خپل لاس پیدا کړی دی په شان ته د هغه مخلوق چې ایت ما کن لفظ ویل چې پیدا شه پیدا شه ملائکه په کلمه د کن باندې پیدا شوی او دا ما په خپل لاس جوړ کړی دی انسانان الله ته ډیر ګران دي بندگان چې د الله ته ډیر محبوب دي د دې د وجه دا کافر چې دی هغه د الله سم د سزا نه ورګډي صبر وته کې سل کال او د صبر وکي 200 کال او د صبر وکي او ډیر ډیر مودې ته صبرونه کوي کېږي چې دا بندگان رجوع کوي الله تعالی رحم دی وجه او چې به ورانه کوي تین هغه غنی دی به بندگان ته ساجد به له سزا ور کوي د الله په څنګه حکمتونه پويږي کنه پويږي نو د دې د وجه نه په دې میوجاتو کې او په دې غنمو کې او په دې وربشو جوار او په دې شانو کې د الله ناشنا حکمتونه دی یو دانه په پټي کې واچي او وسو دانه براوخی یو دانه بوا چې سل دانه بل راوخی دي دا چې الله سبحانه و تعالی په طاقت باندې دا پیدا کی کني په کار دا و چې دا دانه په زمګه کې واچوله نو چې هغه ست خاور کې ښه شوی وي خاور د شور نه انسان جوړ نه خوسا کیږي دا دانه په خوسا کېدل پکارو لیکن الله پاک قصا کین روغ جوړه کې پرته یې به وچی تیر تر دغه کې جر ولا پیدا کی د کم بوټي چې به مضبوطی غټي کړه داګه جر له اوري زینه پوری زی عجب بدانه چې دا جر له تیری نه تیری او په دې خاور کې زیزي او په کانو کې دنه زی د ورونه کې تاسو ځنګل ولې لیدلې دي کنم دي لیدلې پای کې دا جر له تلی تلی په مضبوطو کمر کې دنه نه وتی ناشنا دا چې په کمر کې دا جر له څنګه لاړه دا چاوله دا سوریا وکا او جر له پسته ده تیره هم نه ده ګوره دا چې کګه وغوي او دا جر لوري زینو پوری تری دي لپاره چې دا د ونی دا تنه مضبوطه کی او کوم ونه چې هغه کمزوري وي او وړوي دا غي جر لمړی وي لکه د اندوانه او د خټکی او د دی ونی چې دا غي دمر ورکوټه باندې جر لوي او د کجورو او د غز د ونه او د دې غټ غټ ونه ډیر لري زینو پوری د دې جر لتلی وي دا رب العالمین دا څه وکړل خالق دا وکړل کاغه دا نه وکړ چانه شکواله به بعضی بوټو د پاره بندگانو د پاره الله دا مقرر کړي تاسو وکړئ زبر خېجوم معروشات او غیر معروشات چوته وای او بعضی ډیر بوټي د شری په دنیا کې ډیر چې هغه بندگان نه دي کړلي الله خپل تخم په ځمکه کې ولا چې خپل راخېږي او به خپل ختمه یو بیا چې به خپل هم د ذکر کې د بندگانو د پیدې د حیواناتو د پیدې لکه غرونه کې د بوټي چا کړلي دي دا چانه دي کړی په غیر رب العالمین نه دا نختری دي چې خلک پکې لک پتیان او کورل پتیان شلو او کورونه دي جوړي او دروازې دا غینه جوړي او قسمه قسم دا سیزی په دغه کې په تنور وغیرہ کې سیزی او نور نور فیدی دا لرګون اخستل کی او دا منبرونه ته جوړیږي او دا میزونه ته جوړیږي او دا فواید ته بندگان دي داګه د پانو نه پیدا اخستل کی او دا هر شي نه پیدا اخستل کی الله عز وجل په دې حکمتونو باندې چې په خپل خوراکونه کې په غیاګانو کې سوچو کې تا تبا عجایبات معلوم شي او دارنګ به با د دین رست عالم الحيوان تا عالم المائعات تا غي تورزو سنا صد الله سبحانه وتعالى حکمتونه باغی کې ان شاء الله تعالی بیان شي الله عز وجل دې موږ ته خپل معرفت په خپل رحمت باندې را نصیب کړي او عاملین د الله تاسو ګرځي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین